شاهد بیانې پراتلو د قیامت او دا سید الله په وحدانیت او دلیل عقلی ذکر کې انسان ته د خپل نفس نه اخر کې تسلی د پار د حق پرستو والسماء والطارق گواد اسمان او هغه ستوري چې د شپې تلونکي دي وما دراک ما طارق او سپو کتا لرا چې سده غد شپې تلونکي النجم الثاقب او هغه ستوري دي زلیدونکي دا په سبان دي کوي په دې خبره ان کل نفس لما عليها حافظ چې نشته داسې یو نفس مگر پاغه باندې نگهبان شتا چې الله دې املایکه مقرر کړی دي څنګه چې د اسمان حفاظت پستوري سره کړی دی دا سه د انسان حفاظت په ملائکو سره کړی دی فلینظر الانسان مما خلق زنانا انه على رجعي لقادر بشک د الله په دوباره ژوند کولو د باندې قدرت والده چې دا اول پیدا کول کول شو بیا هم ژوند کول شي اکل وی یوم تبل السرائر هغه ورځ چې ښکارا بکړې شي پټ رازونه فما له من قوت ولا ناصر بیا بنی د دې انسان د پاره خپل زور او نو څوک مددگار والسماء ذات الرجع گواد اسمان چې باران تکیږي والارض ذات الصدع او زمکا چې زرغونه تکیږي انه لقول فصل په دې خبره چې دا قران یو وینا ده ډیر واضحه جدائی کون کې د حق او باطل داسې لکه زموږ اسمان چې دی او بل نه جدا دي وما هو بالهزل او دا قران ټوکې نه دي چې خلقو ته نه ټوکې جوړې کړي